او د انبیاء علیهم السلام د خبر خلاف کړو نو دا غي انجام او دا غي مقام د تبعی ذکر کړي چوغور انبیاء علیهم السلام ته ما چې کمشن ورکړو کم لا عمل ما غي ته ورکړو هغه سبب د کامیابی وو تاسو هغه پورې خندا او مسخره کړې وي تاسو یې موږ په مالونه خلاصې تاسو یې موږ په لوی لوی او دی او لوی لوی کندرات زین خلاصې زی واپس شي کنه مالونو ته ورجو الی ما ترفتم فی کما او دا کمال باندې تمشوي واپس شي کم زین او کندرات چې تاسو جوړ کړی واپس شئ غیتا روس بس تاسو نه تپوس کیږي چې دا حلاکت په تاسو باندې راغی یا تپوس بکیږي چې دا مستی په تاسو کې ولې راغلی و چې زما قانونم پرخیو دا سه می زره زره کړو خدا نه چا قومونه ما هلاک کړو ګینه ما نور خلق پیدا نکړو نه نه غم تبا کړی او دا غي پځې بیا نور خلق ما سي پیدا کړو او دا د قران غنو آیاتونو سورته فاتر سوره انعام او مختلفو سوراتونو کې راځي ان شاء که زما خوښه شي زه به هلاک کم تاسو ویاتی بخلق جدید او زه به نور خلق پیدا کم نه وي چې به زما تابعداري اوس هم یو انسان سرکش دی نافرمان دی خلاف کوي ها نقصانونه کوي الله یې زبا غزه ناګرو کوم مقصد لوب لبابو الله چې کوم قانون را لګلې او مونږ ته هر زمانه کې دا پیغمبر د پاره خپل لا عملو خپل قانون حضرت ابراهيم عليه السلام ته خپل زمانه الله خپل کتابونو صاحب ورکړي وي ادریس علی السلام خپل کتابونو صحیفه ملاوي خداغت کتابونه چې دا مشهور بین الاقوام داغه قران تذکرې کوي او نمونه غستی دا نور نمونه ناري هغه صرف مختصر ذکر کوي ما کتابونه ورکړو صحیفه به ورکړي ان هاذا لفی الصحف الاولى بس صحف یادې دا قومونو تذکرې کوي چاغې د هر پیغمبر د صحیفي او د پیغمبر نه انکار کړي او بس هغه می تباہ کړی دی لنډه دا ده کله کله یو ګورا چې دا غي حالت قران کله ذکر کوي د تباہه حالت دا ذکر کوي چې ما ول مالونه ورکړیو کې دې چې سم شي الله وای ته وتایم شي چې ګوره دا الله بیمار کړم بچی بیماران شو مول نه لال پسونه تبا شو په بد حالت عاجزی وږي نو توبه منزور شي بیا سي شي بیا ولا دا ارس ورکم پدې سم نشي نو دا عاجزی او د فقر په ځای ولا زډیر مالونو دولتونو ورکم سورته اعراف کې راځي باغی باندې سم نشي نو بیا زه اچانک کونی سم او بیا دا د کومې غالي زه ونیولې شم دا د الله د قانون نه یو قانون دی چې کله کله الله داسې حالتونه په مخلوق باندې راوړي کله په د خوشحالي راوړي کله په د غمونو راوړي کله په د بیمارو راوړي مالونه او کاروبارونه مې ته واغستې ده نو کې دې چې دې سم شې دې سره نو بیا سوې نو چې هغه سره سم شي ویني نو بیا وې ثم بدلنا مکان السيئات الحسنه بیا بدل کوم په زید تکلیفونو باندې خوشاله لرا اوسم کو ته بیان کې ودا مسلې من ته وروړه م بیان وا دا من د وخت نه کوی په دې خبره الکه مو خدا ته نه بیانو مو خدا الله دین مخلوق ته بیانو چې څوک نه پوهې دي چې الله پوهې کې چې څوک پوهې دي چې هغه پوهې شي او عمل په موږ ټول کو چې ګزارې وکړي الله تعالی بیا لګلو نو هغه انکار وکوم چې انکار یې کړی ما سره بیا دا انکار خو سزا شته فاخذناهم الله وی انبیاء خو زما قاصدان انبیاء خو زما ته طرف نو زما پیغام یې رساو زما دین مخلوق ته رساو نو دا دې انکار دا زما انکار الله وي د موسی عليه السلام بارک راضي اکلا چې موسی عليه السلام بیان شروع کړ داوا به پیشکاو فرعون دا دغه ما تاسو وزیرانو ته یا او ایوزرا فی الارض الفساد یا موسی علیہ السلام اس مکه کې فساد پیدا وې دالی مفسد دے موسی علیہ السلام دین بدلاو موسی علیہ السلام د دین نقشه بدلولا موسی علیہ السلام الله دې نه را لګلې او چې د دین نقشه بیان کا چې په کومه طریقه الله غته ویلو داسې مصیبتونه په الله راولي چې دا غي څه علاج نکېږي پیسې بم لګي مینت بم کوي زاری بم کوي داسې تاوانونه په الله راولي چې دا غي علاج نه بیا ګالم لار شي او دیم لار شي جیداد لار شي داسې کیسونه پیدا شي فاخذناهم دا تکلیف واغته نو دا تکلیف الله ته الله موسی علیہ السلام ته کتا سو څه قسم خبره کوي دا الله ما ته کوي ځکه موسی علیہ السلام خپل کار نه کوي جیداد نه غواړي تاسو نه پیسې او مال او دولت نه غواړي تاسو نه موسی علیہ السلام او خدا او کرسی وزارت نه غواړي تاسو نه بیماریان دي غمونه دي دا څه پکې دا نو چې دا تکلیف خو ټیک ته راځي خو په تکالیف باندې باسي پاتې څه کوي خو به محسوس نه کنه ازان او باسي کوي قران زکوي خو چې سره په قران باندې خبري نو هغه ځان دا نه کوي خبر نه قران ته نږدې نه راځي دا علماء خلاف کوي د قران خلاف کوي هغه څه خبر شي قران کې بیا وایي فلولا تزرعوا اذ جاءهم باسنا ولد خلقوا عاجزون کلا کلا چې ما ته عذاب راغی چې پکار وکړ ولكن قصد قلوبهم الله ولې قصد شو ولې سب سخ شو دا سخ شو چې دا ګټه نن بقره کې راځي ګټه خو خلا بقره کې کله کله نرمي راځي نو کدی داسې نه چوبه نه وګوري دی باز داسې کدی دی چې هغه اوچوي او دا غي احساس کې احساس کې لګي لګي ولاځي ویل کدی نه خو لګي لګي ته راځي باز داسې کدی دی چې هغه ورغړيږي یا په تو راغړيږي د برد سر د قرنا من خشیت الله دا الله دې یاري ګټه د یو ځای نه بل ځای نه ځي د الله د یاري نه چې وې ځنو ځي ګټه شریږي او په رواني نه الله وې مخلوق کې داسې باز ناکار سخت خلق شته چې دا دې کې نرمي نه پیدا کیږي دا نو چې ګوره ما ظلم کړی دی زیاتې مې کړی دی بی دیني مې کړی دا بی حیايي مې کړی دا ظلمونه مې کړی دي الله ته بچړاشي حجزو کی او جاری په خپل ګناهونو په خیمال شي چې الله ما ظلم کړی ما ته معافي کو بیا بس جړاو نه کوي سترګو کې یو سمو جاری د شپې ځان نه ریاکاری کوي په منبر د پازه باندې خلک جړاګانې کې د اثر ریاکاری د خلکو ځان کوي نسان لا د شپې پس جو میدان کې صحرا کې کینه او جان چې الله تعالی زما ګناونه کوم معلوم دي بس ویم نه الله تا معلوم دي نو علیم بذات الصدور د زړه په مراد باندې خبره الله زما ګناونه ما ته معافي کوه جالي جالي سمې اوخ رواني لکه پشان د چینو دا ګټه او لس بچی مې دي ما تر اوسه پورې خپل بچی نه خپل کړي نبی علیہ السلام ته مخ واړه و چې ستا په زړه کې الله هغه شفقت نه دی چولې رحمت نه دی چولې نو زبستا ماته زبستا څنګه رحمت واچوم ستاو پرې کې الله رحمت لري کړي ما ته متوجه شي ستاو ورنه الله غ شفقت لري کړي رحمت لري کړي اوس په تعالی یو بچی نه خپل کړي نه نه بچی خپلول هغه سره مینه کول دا سبب ته رحم دی دی دا سبب ته شفقت دی ځکه نه نو ورځي غرب ته نو چې ودشي نو بیا خپل کار په دوی خپلول شي ها پودو کول کا په ویخه کول کا د سره شفقت او پیار او مینه راځي د بچی سره اوس دا ورو سوټه راغله سره ټنګ راوې ټپه ټپه ټپه لکه د غویانو استا په داس راځي بیا او تاسو سخت کا نو دې سخت شوی دی نه نه دا څه په دې کې چې دا څه پرې دی حدیث کې راځي چې دشمن خوشاله نو د خپل اولاد نه به امسا نه کته کې ان د امسا د لاندې به ساتي دا څنګه چې هیرت کوي چې سکه یا پکې کم قاضي ک سنیما ته دي ک به آیت دي او ک زنا کې او کار کې نه نه ته پوس بکې د بچي چرته تلې وي دا اولاد ته پوس بکې د خپل ته پوس بکې او چې هغه په صحیح راهنمایي لا باندې رواني هغه د پیرنو ورکوا شفقت سره کوا مینه ور سره کوا ټول طریقې موږ ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خو دلی دي نبی علیہ السلام د سترګو نه خپل د رحمت اوخ کې بيدلی دي د نبی علیہ السلام او سلام بچی دی حضرت ابراهیم چې کله لاسو کې بچی راغسته دی اے الله زما په بلا باندې داسې مهرباني وکا لکه څنګه چې دې دوالو زما تربيت کړې په وخت ما شوموالي کې الله زما شوما زما د خپل بندوبس کړو زما د بیماری بندوبس کړو زما د غذا بندوبس کړو زما د لباس د استوب نه بندوبس کړو زما د تعلیم بندوبس کړو وګړه اړ روان نه د خپل بچی لپاره ځان له سخت اور کوي خو خپل ماشوم نه سخت نه ور کوي اولاد یې خو وي وي او رښتیا خو وي نو تاسو رحم وکړئ نو رسېده د نبی عليه الصلاه والسلام د زینب زوی دی او فاطمی نبی عليه السلام سره حدیث کې راځي او وختونه راځي نو زینب خپل قاصد راولې کو د نبی علی السلام لور چلاو شاه او نبی علی السلام ته وا چراشه مال لګون دي تسلی راکا بچي می وفات کیږي نبی علی السلام قاصد ته وی ورشا هغه ته وا چې الله تعالی صبر درکې ما سره ټول وی وختونه راغلي دي د غیر خلکو هغه سره خبرې اترې کوو هغه کاشف بیا راغی لور د نبی علیہ السلام او ته وی حضرت غوتلو سره خبرې بیا کیږي ملتوی کا راځه تسلی را کماله اولاد له خوب شي اولاد بیا له خوب دی چې کله نبی علیہ السلام ته دوباره قاصد راغی نبی علیہ السلام فورا قاصد لري وګونه په ځای پر کولی وې زما ماشومي دیم زل ما تا قاصد روړي کو خو تکلیف زیات دې زما ماشومي دا لوري وا او چې په دې کې وادي وینا خو دې هغه چې کې نه نه نه نه ته پوس پکې د خپل ماشومي تکلیف ته ملاو شو لاو شا دګیر نه ورکا اولاد دې وفاتيږي بيماري دا کور کې تنگ کرا حضرت شهدا دې امدادو کې خیر دې وخت دې راو چې نبی عليه السلام کله پاسه د حدیث کې راځي قام رسول الله صلی الله علیه وسلم معه اصحابه دا غسر یو ټولګه د صحابه هم پاسه ده سات نبی وقاص نور نور نور چې نبی عليه السلام فورا لا هغه داسې پیست صحابه یې موږ چې نبی عليه السلام نه لاندې کړي بغیر د منډو نه موږ هغه په شمن دیوالو هم کړه نو لاندې کړي داسې تیز بړوانه ته برېښنا ها دا څه تیز او د څنګه نبی علیہ السلام اونو سي دا او چې څنګه خپل نسی دا وکړ دی دا د زینب رضی الله عنها هغه بچی دا واغستې دا او اخیری صدقه وی دا هغه او نبی علیہ السلام په دې کې ونیو او خپل لور ته وی اے زینب اسبری وتقی صبر کوا بچیا د دې ماشوم په تکلیف باندې او د الله نه یریګا ان لله ما اخذ و ما اعطى دا لا اختیار کی ورکول دی او غستلم دی قدر کاوی نو خوشالی د کولا قدر علی نو اوس په صبر کې دا نو بچی باسي او نبی علیہ السلام د خپل کو نه خپل او کې روان شوی نبی علیہ السلام په چلا شو ها نو نبی علیہ السلام ته ټول لارې خودلې دي د رحمت لارې خودلې د شفقت لارې خودلې د مینې لارې خودلې دي خود خلاف لارې مونږ ته نه دي خودلې چې د الله د دین خلاف وکړو د الله د کتاب خلاف وکړو نو دی آیاتونو کې الله سوې فاخذناه ما ونی ولا غیر فلولا اذ جاءهم باسنا تذروا ولكن قست قلوبهم هر کله چې دیر کزما حکمونه چې دې له پاره پنګور کړی شویو زما حکمونه د قران اغیر کو زما حکمونه د انبیاء علیه السلام اغیر کړو توجه یو تو نکړه نو فتحنا علیهم ابواب کل شی نو ما په دنیا هر قسمه دروازې د نعمتونو کولاو کړې فلو ما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیهم ابواب کل شین امریکا کو رکن اسرائیل کو رکن په دنیا کې دا غیر دغه څوک نشته دا چې قوتونه غیر الله ورکړي دي په هر د دنیا د نعمت باندې غیر الله مالا مال کړی دي ها څوک مقابله کولی شي هر څوک ته یې د امریکا د اسرائیل خلاف څوک باندې کولی سیکل ګرځېدلي پیاده ګرځېدلي موزم کوي او دسم کوي تابعدار وي غریب وي زکات هم ورکوي خپل وس مناسبه خرچ هم کوي په جماعتونو کې ګزاره خپل وس مناسب او چې کله کور پوښ شي ګاډه ملاو شي عہده ملاو شي دولت ملاو شي آر سبیا زمانه موږ کوم یو مقصد تکاو په کولو بیا مرشد کېدلې یا چې دا د کولون نه به قرآن او د درس اوازونه راتلل دا غیر کولون نه به د جړا او د فریاد الله تا او عاجز چې الله ذلیل ګناګار ما او یا د بهای او د بل سوزونه اوازونه نو الله چې هغه کارونه شروع کړي نو اخذناهم باغتتن فایذا هم مبلسون به ځخه مخانسم پرې دمه نه اچانک یې نسم یا په یو سیل باندې مبتلا یا د بیماری په وجه یا اکسیډنټ راځي یا نورې مسلې راځي او شپږو وو پکې په یو ځای مړ شو لکه اکسیډنټ وشو د یو خاندان نه پکې پنځه کسه لا شپږ لا د هغې ډېر لوی امیدونه وو فاذا هم مبلسون زه بیا ورته ګورم نه الله وایي نو موږ له پکار دا دي چې دا الله د کتاب د دین سره ځان پیوستو کوم خلکو چې د الله د دین والو خلاف کړي نو کوي ګوریا ساتي دا الله د دین والو خلاف نه کوي پکاو نه داداري دا خلکو په منا باندې لاس کیلو چې زه خود دین کار نشم کولای وروړه ته دین کار کې تکړه شه زبستا په شا ولالم زبستا وستو ولالم زبر خدمت کوم زبر تعاون کوم تبدا کې زبدا کوم خاص ما توا خدمت ما توا د دین کار کوا د ان شاء الله ټول د شریف بوزي روان وي د چا د روټي وس کیږي د یو بل د چا د چي وس کیږي د چا د وو اسم نه کیږي اسو توا بیغه بشه حدیث کې راځي کوم خلق چې د انبیاء علیه السلام تایید کړي پیغمبرانو په شای لاس خو دی وو دا غینا په هر میدان کې یو ځای روانو نو کوم مقام چې د انبیاء وي هغه مقام به د خلق وي اگر د رجو کې به فرق وي خو معاونت یې کړو الله باندې لوی مقام ورکړي صاحب حالت پورا کړو امر زموږ غوندې خلکو انسانانو خو د پیغمبر سره په هر تکلیف کې حاضرو دا نو چې زما مال زی دا نو چې زما اولاد زی دا نو چې زما لاسونه خرابېږي حضرت یو صحابي دی کافر غشه راځي او په نبی علیہ السلام باندې غشه لګي هغه صحابي سره ځان مخکې کوي صحابي څه کارو ویلې چې ته پوهه پیغمبر هغه پوهه موږ ولې جنگي نه هغه صحابي سره ځان مخکې کوي او لاس چې زما په لاس او په ما دي گزارو لګي خو زما محبوب دي بچ کی هغه قرآن او حدیث مون تذکر کوي دا چې جان نثارو دا سکنه کو نن کاري دا کار نه وکړي موږ د محمد آیت تذکرین کولې شوې نن که موږ دا کار وکړو موږ باندې یو زموږ تذکرې به ورستنې خزه کې چې ودا سه خلکو په علماء مینو دین دین باندې مینو خلکو انم قال صحابه رضی الله تعالی عنهم ویلې شي او قران دا غي مبارک وی رضی الله عنهم الله عزت نه خوشاله ما عزت نه راځي ما هغه زمانه رضاو چې الله عزت نه راځي نور څه پاتې شو د صحابه مبارک په غلطه خبره نه کې ذکر الله راغی نه خوشاله دی په ټول خوشاله او چې څوک د کوم صحابي نه ناراضه دی ادا خلاف خبره کوي د الله په قهر او په غضب کې دی الله عزت نه خوشاله